ځینې مشران او مسولین د خپل نوم او خپل شهرت څخه بد استفاده کوي په نور مجاهدینو باندې له دغه وجه څخه تکبر او غرور هم کوي او هغوی ترفي د دوی دغه عمل د اسلام نظر څه ډول حضراتو تاسو ته خو معلومه ده تکبر عزازیل را خوار وکړ او الله جل جلاله د متکبر انسان څخه څونه په نفرت څونه بدلون وړي دغه کبر او لویي حضراتو دا تنها و تنها د الله پاک صفت دنیا کې حسد دا اولا د هغه قادر صفت دی چې هغه خپل ورور حضرت هادل رضی الله عنه هغه په شهادت ورساوه دا د حسد د وجه چې ولې حضرت هادل په دربار کې د الله قبول القادم مردود العیاذ بالله نه خپل رور قتل کی په شهادت یې ورساوه دا حسب دا د هغو قادم صفت دی چې نن پاته دی او کبر لویی غرور ناکه په زوره ډېرو پړسوله خېټه پړسولې دا بیا د ابلیس العین صفت دی حضراتو بابا علیه السلام مبارک څه کړي وه الله نبوت وده ته ورکړ رسالت یې وده ته ورکړی ابو البشر زیدي اول خلیفه د پاک رب جل جلاله په دې مځکه کې هغه نوع د بشر کې اول خلیفه بابا علیه السلام لكن د ابن سلعین دا نفس وانخسته کبر یې وکړي لوی یې وکړه الله ملائکه علیهم السلام سره د ابلیس امر کړ په سجود لكن دول انا خير منهم ور زه خو تر دې آدم بهتر یم افضل یم زه تر دې ښه ځوان یم ولې ول خلقتني من نار وخلقته من طين ول تاسو پیدا کړم الله پاک ته وای هغه ابلیس العل ورته وای هغه لوی عزازل کافر ورته وای تر اوسه مې ژوندی دی په دریاب کې پایتخت دی دا هغه رئیس جمهور دی د شیطانانو چې دا شیطانان و دنیا ته اچتي او فسادونه پکوي دغه عساس الکافر الله ته وایي وایي زه خو بهتر یم تر دغه آدم ولې ور تاسو د اور پیدا کړی دی د خکس د خاوس وام اور خو نو بهتر دی تر خاوره نو زه تر ده بهتر یم دا کافر خطا و اصلي شرافت بهتري تواضع کامیابي کمالات دا په مځکه کې دي په خاوره کې دي نه په اور نو د هغه وخت یې تکبر مختاره کوي سجده یې ونه کړه تر ننه پورې کافر دی بچیان یې هغسې کافران پاته دي حضرات مرګ یې هم پر دغسې کفر دی دا چې اشد دشمن یو کتاب راوړي چې وایي څو زره کاله دغه ابلیس العلم په جهنم کې وسوځي وسوځي وسوځي بیا اوس کې الله پاک ورته وایي چې څنګه اوس سجده و آدم ته کوې که نه دی وایي دی هغه دی زه هغه العیاذ بالله په هغه وخت کې قناعت نه کې پیدا دغسې هغه اشد خلقۍ دغه دي عجبه ډېر ټینګ دی پر دا خپل مسلک باندې هغه اشد خلقۍ هغه دغه ابلیس لعین دي حضراتو نو د کبر دغه نتیجه ده خدای ته وګورئ د خدای په یاد کبر مه کوئ لویي مه کوئ الله به مو خوار کړي کبرجن الله پر ګردن ورځي چې مغزه یې مات شي داسې آفت بلا ورته پېښوي چې بیا یې علاج نه شي کولی بیا به دوا ویلا وسبورا ای مرګ راسه مرګ به د خدای غواړي او هغه به نه ورته راځي حضرات ته لویي مه کوئ ډېر سخت ناروا کار او د ابن سلعین صفت دی اولا وسلام